اسماء الحسنا د الله خسته نمونه پکې ودی مخکې سره ربط ده مخکې ویل الله ته عجز کړي تمام انبیاء الله ته عجز کړي نه نه نه نه الله کارنامه زمونږه امهات د سورۃ دلیل نقلی په داوی باندې د نه انبیاونه عقلی دلیلونه دو دی زواجر پل سویاتونو کې ذکر دا قوم مهلکه او مهلکه ذکر دا قوم مهلکه او په آیاتونو کې بشارت به په آیاتونو کې ابتلاءات تفصیلی سلور مقصدونو زجر دے په انکار باندې سره د سلورو مقصدونو بیا تخفیف دنیوي د پارا د ذکر د اقوام مکذبو اجمالا صاد والقران زما د قسمی په دې حربانه یا صاد ونا الله علم دې په دې هر باندې یا صاد منا صدق الله الله رښتیا ویلي یا صاد منا صدق محمد محمد رسول الله رښتیا ویلي او زماره قسمې په قران باندې ذکر چې خاوند نصیحت ده پس باندې قران گواه ده چې ما بقي فی موضع شبهه چې پدې کې څه زیاده شبهه نشته ده بلکې هغه کسان چې کفر یې کړي فی عزت او شقاق په تکبر او په دشمنی کې دي سونا هلا کړي مونږه من قبل مخکې د دیونه من قرن د پیړونا فنادو دیو आवाजونه وکړه الله تا فریادونه وکړه الله تا ولا تحین مناس نو دغه وخت وخت د خلاصي دو ترکیب دې کې یاد کړئ دو ترکیب یو ترکیب لا تا لا مشابه د لیس سرا تا پکې زیاتی شوی دا نو لیسا خو یې مرفوع غواړي نو خبر منصوب غواړي نو ما خبر خود دې د دې لا د پاره خبر خو حين مناس شو خو اسم نشته نو اسم باور له محذوف راو واسي هماره باندې شي کوي آیا ګرځي ګڼ خدایان یکي او خدای څنګه انسان دی مونږ ته وایي چې یو الله بندګي وي لکه لات او منات او عزا هغه پراپاتي دون خدای اجعل الالهه اله واحدا اي ګرځي ګڼ خدایان یکي او خدای ان هاذا یقینا دا لشه ان عجاب ولې دین اسلام ته خو غوي سره ملت نه وایا نو زکای ما سمعنا موږ نه دی اورېدلې په دې باندې فل ملت الاخره په دین رستنه کې چې هغه عیسایت او نصرانیت ده چې دا اخر الملل ده د دې په ذهن کې او زمون په نظر کې اخر الملل کم یو دی وای رورا د مخالفو ډلو نه یا د مخکینو فرقو پشان درو جنتیا کړي وا مخکې د دیونه قوم د نوح علیه صلوات و سلام مخکې ته وګوره کنه دا لا څه شه دی هغه ته وګوره کغه په دنیا کې سبربریت دایمي پاتې شوی خود دیو بام دا پاتې شي مخکې ته وګوره دروځنتیا کړو مخکې د دیونه په تلوار سره راکه مونږ ته حصہ زمونږه مکه د ورځې د حسابنا صبر کوا پاګه چې دی وای یاد کا په مقام د صبر کې بند زمونږه داوود چې داوود علیہ الصلوۃ والسلام دې زل ایدې چې خاوند قوت په دین کې انه اواب دراجه کې دن کې والله تا او پشپګو باندې با درازي اجمالا بیا بشارت او تخفیف اخروی تفصیلی ده اخر کې دعوت توحید من تابع کړو ان سخرنا الجبال من تابع کړو غرنا سرد دنا یسبحنا چ تسبیح به ویل بالعشی په وخت بیګای کې ول اشراق او په وخت نمر خطو کې وتر محشورتن او مرغان راجم کړی شی وو هر داوود علیہ السلام د الله بندگی کوي دا د الله د بندګۍ ورځ دا او په دیوال باندې جګړ مار را وخاته از دخلوا علی داوود کله چې داخل شو په داوود علیہ السلام باندې ففزع منهم نو غبراو شد دیونه چې څنګه څنګه په دیوال باندې څنګه را وخاته قالو نو ویل دی اوتلا تخفیریګما نحنو خصمان وعزنی فی الخطاب هر داوود علیہ الصلوۃ والسلام سوچ وکړ چې واقعي سونه لوی ظلم دی چې وګړه دا دا یو سل یو کم سل ګړي دی او دا یو ګړام دی غواړي او معلومیږي دا چې دا سړی چاله کده بس دا غنه تپوس ونه کا دا یو کم سلواله ونم تپوس ونه کا چې دا ظالما اخستا یو ګډه ما د پستر کو باندې خانه لګيږي او هغه هم د خپل د دې دونه کندک سره یو ځای کوي دا لوی ظلم دی وان کثیرا من الخلطاء یقینا ډېر د شرکت کوونکو نه خامخا ظلم کوي بازه په بازو مگر آ کسان چې ایمان راوړې او عمل صالح کړي عملونه کړي نیک وقلیل ما هم خدا ډېر لګ دي دا هغه یو کس خبره واوري دا خبره وانه اوري دا دا ملائکو د عبادت په ورځ باندې وو ملائکو ورته وی چې ته ولې داسې چل کې دې غرض دا دی چې د مسلمانانو سخت پیدا کیږي د مسلمانانو ته ته ضرورت پیدا کیږي ته یو ورځ د عبادت لپاره مختص کوا ځکه چې دا ستا انفرادي عمل دی او اجتماعي مسلمانانو ته نقصان دی نو په دیوال را وخاته بل امتحان په داو چې هغه یو په داسې انداز خبره وکړه چې داوود علیه السلام د بل نه تاسو ونه کړ نو دا عجیب امتحان و چې یو طرف نه تاسو کو د بل نه دی ونه کړ دا بل امتحان واجبہ نو ګمانو کو داوود علیه السلام هر داوود علیہ الصلوۃ والسلام یو کم سلبی بیانې وي او دا د یو جندي د یو لخکری اوریا د دغه یو بیبي وا د پاګه بیبي باندې الیاذ بالله داوود علیہ السلام مې انش نو هغه بار بار لګ چې چرته با د الله په لار کې ختم شي شهید بشي نو زبدا بیبي په نکاح باندې واره نو دا ملائک رالل او د څه ورته وی چې یو سړی دی داګه څو غړي دي ها سل غړي دي او یو سړی دی داګه څه ده یو غړه ده او هغه کس څه چل کوي وروره دا یو ګډام ته اخلي نو دې چې دا هډر ګډ ظالم دی مالا ورته چې وره ته ستاس یو کم سل بیبیانې دی وریانه ته څه اخلي یو ګډ اخلي لکه یو یو بیبي ته اخلي نو فخر راکه او انا دا اسرائیلی روایت دی د پیغمبرانو په عفت او په عصمت باندې داغ ده په داسې واقعاتو باندې حیدر کرار علی المرتضی وای چې کچا دا واقعا چې کم قصاص بیانې د داوود علی السلام په باره کې د نبیانو په باره کې چا دا بیان کړو زبا اغیلرا جلته 160 زبدلا 160 یو سل اتیا دوری باور کوم یعنی دوچن په مسلمان چې څوک په تهمت ولګي سو دوری وي اسی او دلا وسور کولای کیږي 160 یعنی دوچن او زکه دا حد فریه ده دا حد دا تهمت دی چې په نبی باندې د الله په یو معصوم نبی باندې څوک تهمت ولګي وګوره مدارک په دې زمانه قرطبي په دې زمانه روح المانی په دې زمانه فاستغفر رب ربه وخر راكعا واناب کړي نو هلاکت د کسانو لره چې کفر یې کړی من النار دور ایمګه ګرځو هغه کسان چې ایمان والدي عمل صالح کړي عملونه یې کړي نیکل مفسدين پشان دروان کارو پزماکه کې امن زال المتقین کل فجار یا موږ ګرځو متقیان پشان د فاجرانو نه نه داسې نه کو کتاب اوس د اثبات د قیامت د پر الله دلیلین وحی ذکر کړي چې په انجام د شي کې سړی وګوري د عظیم شان کتاب دی را لګل د موږ تعالی را د برکت نه ډک د لپاره چې سوچ شي د دې پیاتونو کې او نصیحت قبول کی د عقل خوندان او با موږ داوود علیہ السلام ته سليمان سليمان علیہ السلام نعم العبد سخر بنده و سلیمان یقینا دی راجی کیدون کې او الله تعالی په پندو باندې او په سټونو باندې دا پنده او دا سټونه ورل کندو کا پر کړی چې دیو خو زړه الله د دین نه واړو دا یو یو تفسیر دی خدای تفسیر باندې ډېر اعتراضات هم شته دي او دا تفسیر د اسرایلی روایتونو نقل دی د محبوب عالم نه پدې کې نقل نشته دی د نمر ګرځیدل د دې لپاره پوره دلیل او صحیح روایت نشته پدې کې اول د لغت نام خلاف د فتوفقا شروع شو مسحن په معنی د حلالو له خنشته په لغت کې چرتا د دون اعتراضات د وجنا زما مهربان یو خپل زبردست معنی دا چې پای ششکال ناراضي نو معنی اوس یاد کړئ فقال انی احببت حب الخير ویلا سليمان عليه السلام زمينه ساتم حب الخير من دمال کله چې د څه شي شیرو روایي ستړی شي ته دې په دې پندو باندې د لاس ما سرا کاګه ماشاءالله ماشاءالله په دې سټ باندې ورته لاس را کاګه دې حشاش بشاشي خوشاله شي ردوها علیا د دې نه دا معلومه شو چې ګور سليمان عليه صلوات و سلام د الله نبی دی او د الله د لارې د اس خدمت کوي معلومیږي دا چې دا لوی د اجر او د ثواب شته ده چې څوک د الله د لارې د یو چیز خدمت کوي دا شاعر الله ده ردوها علیا شاه اسماعیل شهید رحم الله پخپل به دا سونو خدمت کاو پخپل به اغا سونو لا اغا سونو به انزل دا غاسونو په پو باندې او په چټونو باندې باور لاله سونه والا د شاه اسماعیل شهید رحم الله دا د یو کسبو دا خو جوا چې یو زل دی راغې کسان مقابله لراغلی مناظره لراغلی شاه صاحب هغه د سونو خدمت کوي هغه دا خیال او چې د خادم دی وې شاه صاحب څه او ورته تاسو د شاه صاحب سره څه کار دی ای ورته مونږه دغه مناظره د پر راغلی اگر غختل غواړي اگر ورته شاه پرې د ما سره وکړي اسونه انځي اسونه انځي خپل خدمت کوي اسونه آی ماشاءالله کله ولر پمږي آی ته وای یارانو وای ډپای دلی وای لای تا سړی ر خوشاله درکی